ابوسفیان د مسجد څخه راووتی، ویل، شاید دغه جوار یا امان د صحابه کرامو د یوه مشر په واسطه مابین ته راولم او زما مقصد به حاصل شي، یعنې جنګ به نه کېږي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ورته ویل یې، ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ټولو نږدې ملګری یې، دغه عقد رانوی که او د صلح موده رازیاته که. او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې کار نه دی راضي، نو بیا ته د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله، دا به ستا لپاره ابدي فخر او عزت وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل، موږ پر هغه صلح باندې یو او موږ او موږ هیڅکله وچاته پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جوار نشو ورکولای یعنی داسې څوک نشته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې موجود وي او هغه دې په یوه موضوع یا یوه کار کې تصرف وکړي ابو سفیان پوه سو چي دده څخه مي لاس ته شی نه راځي نو یې فکر وواهه چي پس له ابوبکره څخه څوک د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په حضور قدر او عزت لري دا نفر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وو نو و عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل یا عمر د خلقو په مابین کي امان راوله د ټول عمر شرف او عزت به وګټې ابو سفیان ویل، جزاک الله، دا د شر په صله رحمي. ابو سفیان راغلی وو چې په ده سره د جنګ څخه پناه او امان وغواړي او ده رضی الله تعالی عنه ورته ویل، که بل څوک نه کړم پیدا، په مېږیانو به لا ستاسې په مقابل کې جنګېږم. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر کفارو شدت وو. بیا نو ابو سفیان و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته په داسې حال کې ورغلی چې هغه د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها سره ناست وو او د دوی زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه چې کوچنی هلک وو او د هلته یې لوبې کولې ابو سفیان په خبرو شروع وکړه ویل یا علی ته و موږ ته په قرابت او صله رحمی کې هغه تر ټولو نږدې نفر یې نو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبرې وکه او راضي یې که او د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وویل د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په کارو کې هیڅوک خبري او مداخله نسی کولای دغه د صلح کار یوازې د د علیه الصلاۃ والسلام کار دی څوک څه نسی ویلای اوس نو ابو سفیان عاجز او حیران پاته شو، ځکه ټوله نه دي راضي چې په دې کار کې مداخله یا د ده کومک وکړي. نو یې و حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها ته وکتل، ویل یا فاطمه! ته د محمد صلی الله علیه وآله وسلم لور یې، ته د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. هغې ویل، زه ښځه یم، د دې کارو سره زما اړه او تعلق نشته. ابوسفیان ویل، دغه زوی دې امر که چې ږغ وکړي چې ما د خلقو په مابین کې امان راوستلی دی، بیا نور هم راضي کیږي. دا د مسلمانانو څخه د مشرکانو بیره وه، په یوه کوچني هلک یې ځان خلاصاوه. وايي اوبو اخیستی ځګ ته لاس اچوي خو فاطمې رضی الله تعالی عنها وویل، زما زوی تر دغه کم دی چې د خلقو په مابین کې امان راولي ځکه یو خو کوچنی دی او بل د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په مقابل کې هیڅوک امان نشي ورکولای. ابوسفیان په فکر کې دی چې څه وکړي؟ بیا و حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ته ورغلی چې هغه هم د بنی امیه څخه دی او ابو سفیان هم د بنی امیه څخه دی نو یې و عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل یا عثمان ته زموږ څخه یې و موږ ته هغه تر ټولو نږدې نفر ته یې د یوه قوم څخه یو د خلقو په مابین کې جوار او امان راوله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل، زما جوار د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په جوار کې دی، یعنی که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و چاته جوار ورکړي ما هم ورکړی دی او که هغه صلی الله علیه وآله وسلم دښمن وو زه هم دښمن یم. هیڅوک نه وه راضي چې د ابو سفیان سره په دغه موضوع کې کومک وکړي، ټوله دا موضوع ردوي چې د خلقو په مابین کې جوار راولي، اوس ابو سفیان په فکر کې دی چې د چا سره مشوره وکړي، خو دوهم وار بیا و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته ورغلی ویل یا علی مشوره راکه زه څه وکم؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل دا موضوع تر ما لوړه ده، زه په دغه موضوع کې هیڅ رایه او نظر نه لرم مګر ته په خپله د مکې رئیس او د عربو د مشرانو څخه یې ته په خپله ودرېږه او د خلقو په مابین کې جوار راوله ابو سفیان ویل آیا زما وینا یعنی که زه د جوار ږغ وکم کومه فایده لري؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل، یا ته حل غواړې دا یې حل مګر فایده نه لري. ابو سفیان فکر وکړ چې څه وکړي، رښتیا هم بل حل نه و موجود نو مسجد نبوي ته ورغلی، هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو په مابین کې ناست دی. ابو سفیان ودرېد او په لوړ آواز یې غږ کړ، زه ابو سفیان د مکې رئیس یم. ما د خلقو په مابین کې جوار او امان راوستلی دی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و طرف ته ګوري او وای زه ګمان نکوم چې څوک دې د غزما جوار را رد کی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د ده خبره واورېده او یو عجیبه جواب یې ورکړ. ویې فرمایل، دا خبره ته کوې یا ابا سفیان؟ یعنې چې څوک زما جوار نه راماتوي، دا ستا وینا ده، موږ داسې نه وایو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو سفیان د خبرې په مقابل کې ساکت او پټه خوله نه شو. بلکې دغه دده خبره یې ور رد کړه. که چیرې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب نه وای ورکړی او ساکت پاتې شوی وای نو دغه سکوت د ابوسفیان پر خبره اقرار و چې هو ستا جوار څوک نه درماتوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکمت او پوهي وه. داسې یې هم نه ورته وویل چې یا موږ ستا جوار نه منو درماتوو یې داسې یې هم ونه ویل چې یا موږ جنګ درسره کوو فقط دوې جملې یې د هغه په جواب کې وفرمایلې دا ته وایې موږ نه وایو ابو سفیان عاجز او حیران پاته شو خیر ابو سفیان بیرته مکې مکرمې ته ولاړی او هلته د قریشو د مشرانو سره یو ځای شو خپل فعالیت او د سفر حالات یې ورته وویل او هغه خپل ټول کوښښونه یې ورته بیان کړه او بیا یې په اخر کې ورته وویل چې نور څه خو و نه شوه نو زه د علي ابن ابي طالب په مشوره ودرېدم او د خلقو په مابین کې مې جوار او امان راوستی. هغو ورته وویل، والله علي ستا په عقل لوبې کړې دي، ته د مسلمانانو د طرفه و خلقو ته امان ورکوې؟ مسلمانان ستا خبره هیڅکله نه مني، ته د هغو دښمن یې او اوس بیا هغه ستا د خبرې تابع شي او قبوله یې کړي؟ نو قریش پوه شوه چې دوی هیڅ ونه کړه او په وسه یې هم نه ده پوره چې څه وکړي. نو يا دا فيصله وکړه چې معلومات به کوو او د حالاتو څخه به باخبره يو چې آيا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم د دوی د جنګ اراده لري او که خبره بې له جنګه پای ته ورسېده. يوه موضوع وه تېره شوه. هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته ویلی و چې د ده علیه الصلاة والسلام د سفر او جنګ سامان ور برابر او مجهز کړي پر مکه مکرمه د حمله اراده لرم مګر دغه حال چاته مه وایه دغه سر پټ وساته په دغه وخت کې چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د سامان په برابرولو مشغوله وه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې کور ته ورغلی او ویې لیده چې دا د سفر او جنګ د سامان په ټولولو مشغوله ده. اوړه، خوراکي مواد او اسلحه سره یو ځای کوي، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل، یا عائشه! ایا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی یې چې د سفر سامان ور برابروې؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبر اول وعائشې رضی الله تعالی عنها ته ویلی وو. چې سامان برابر کړه، تر اوسه یې مسلمانان نه وه امر کړي چې ځانونه د سفر او جنګ دپاره اماده کړي، نو ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په حال نه و خبر، عائشې رضی الله تعالی عنها ویل، هو! ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل، د کوم ځای قصد او اراده لري؟ څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها ته ویلي وه چې چاته حال مه وایه او دغه سر پټ وساته اوس د عائشې رضی الله تعالی عنها پلار او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې ملګری پوښتنه کوي چې د کم ځای نیت یې دی دې رضی الله تعالی عنها جواب نه کوي ور دغه ته د راز ساتل وايي داسې ډېر خلق شته چې حال او سر پټ نه شي ساتلی خو ښځې بیا د راز د نه ساتلو په خصلت کې ډېرې مشهورې دي مګر دغه صالحې ښځې ته وګورئ چې یوازې خپل پلار نه بلکې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نږدې ملګري ته هم حال نه وایي ځکه دا پوهېده چې د راز پټول ډېر لوی صفت دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دغه د راز پټول د دې پر ذمه ور اچولي وه چې ویل چاته حال مه وایه اوس دا رضی الله تعالی عنها دغه راز خپل پلار ته هم نه وایي نو دې رضی الله تعالی عنها جواب ورنکړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ځانه سره وویل، شاید د مؤته نیت یې وي، ځکه هغه مسئله پای ته نه ده رسېدلې، لور یې جواب نه ورکوي. بیا یې وویل، شاید هوازن یې مقصد وي، بیا هم دا جواب نه ورکوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا د ځان سره وویل، ممکن د قریشو اراده یې وي، خو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها جواب نه ورکوي. پټه خوله او ساکته ده او ساکته ده څه نه وایي دا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د راز پر پټولو حرس او کوشش وو ورونو او خوندو ښه متوجه سي دغه اخلاق دي موږ باید د ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه زده کو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم کور ته راغلی نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه ویل یا رسول الله ایا د جنگ د پاره آمادګی نیسې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل نو زه به هم ستاسو د ملګرتیا د پاره ځان تیار کم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، هو ځان آماده که. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، د روم نیت دې دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل، یا. ویل، شاید د هوازن اراده دې وي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل، یا. ویل، نو د قریشو نیت دې کړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، هو، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله زموږ او د قریشو په مابین کې خو عهد دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا ابابکر هغو عقد او عهد مات کړه، غدر او خیانت یې وکړ. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابوبکر صدیق رغدی الله تعالی عنه امر کړي چې د سفر د پاره ځان اماده کړي همدارنګه یې د اصحاب کرامو نور مشران هم امر کړه چې د جنګ او سفر د پاره ځانونه اماده کړي خدا یې هم ورته وویل چې حال به پټ ساتي او چاته مه وایاست چې چیرې ځو فقط خلق د ځانو په برابرولو او آماده کولو امر کوي، اوس نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه امر په مدینه منوره کې نشریږي چې د جنګ د پاره ځانونه تیار او آماده کړئ. نور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې پر شاوخوا هغه نږدو قبیلو ته حال ولېږي چې ځانونه تیار کړئ چې زما سره ووځئ. خلق هم راټوليږي او يو ځای کيږي څو د مدينې منورې ښار د خلقو ډک شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د مدینې منورې تر ښار د باندې خیمه ودروي او د خلقو شمیر نور هم زیاتېدی په عین وخت کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو څه نفر معذب کړه چې د مدینه منورې ټوله عمومي لارې ونیسي کومې لارې چې د مدینې منورې څخه وځي یا ورته راځي پر هغو ټولو لارو یې موظف نفر کښېنول ویل کوم څوک چې مدینې منورې ته راځي اجازه ورکوئ چې راسي مګر هغه خلق چې د مدینې منورې څخه وځي مې پرېږدي چې ووځي اوس نو پر مدینه منوره داسې حال دی لکه محاصره چې سوه او دا محاصره د دې لپاره وه چې قریشو ته د مسلمانانو د تیارېدو خبر و نه رسېږي. نو ټوله لارې بندې شوې او دلته صحابه کرام بې خبره او په حیرت کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کوم ځای نیت او اراده لري، هېڅ معلومات ورته نشته. نو صحابه کرامو سعد ابن مالک رغضی الله تعالی عنه چې د انصارو څخه وو او شاعر هم وو دا هغه سعد ابن مالک دی چې قصه مو دمخه درته کړې ده چې تر هجرت دمخه په مکه مکرمه کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او هغه علیه الصلاة والسلام ورته وویل الشاعر او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د د په اسلام ډیر خوشاله سو نو صحابه کرامو دغه سعد ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږی چې کوم معلومات ځنې وکړه نو سعد ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او شعر وایي او په دغه شعر کې یې داسې بیتونه و چې په هغو کې یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه کول چې د کم ځای نیت او اراده دې ده او د دې سفر څخه مقصد څه دی؟ خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده په جواب کې فقط تبسم وکړ او نور حال یې نه ورته ووایه. نو خلق په هغه بې خبرۍ کې پاتې شوه. د مدینې منورې د ښار او اطرافو څخه اووه زره او پنځه سوه نفر ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته راټول شوه چې تر دغه وخته پورې په مسلمانانو کې دغه دغه هغه تر ټولو لو اجتماع او ټولنه وه. د اول وار د پاره اووه زره پنځه سوه مسلمانان د غزا د پاره سره یو ځای کیږي. په دغه وخت کې بیا هغه د غطفان رئیس عیینه ابن حصن ته د اسلام حال لوړ او قوي ښکاره شو، نو د ځان سره یې فکر وکړ، ویل که نور هم خپل اسلام او مسلمانېده وځنډوم، غنیمتونه مې د لاسه وځي، نو رارهي شو چې مدینې منورې ته ولاړ شي او مسلمان شي. الهي تقدير دی دغه د مسلمانانو د تياريدو او آماده کيدو په وخت کي مدينې منورې ته راورسيدی اوس نو عيينه ابن حسن د غطفان رئيس او سردار راغلی چي مسلمان سي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې دا زیری هم ورسره راوړی دی چې د غطفان قبیله هم ټوله د د سره مسلمانان سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په اسلام خوشاله شو. په عین وخت کې د بنو تمیم د قبیلې یوه ډله هم مدینې منورې ته راغله چې مشر یې اقرع ابن حابس و چې دی هم د عربو د مشرانو او سردارانو څخه یو مشر او سردار و. دا ډله هم راغله چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د بنو تمیم د اسلام او مسلمانېدو خبر ووایي. او دا زیری پر وکړي چې بنو تمیم هم ټول په اسلام مشرف شوه. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په دوی هم ډیر خوشحاله شو. مګر دغه راغلي نفر ټول سرداران او مشران دي، اوس کوم لښکر نه دی ورسره چې په موجوده وخت کې د مسلمانانو ملګري شي، فقط د قبایلو مشران دي. دلته یوه بله واقعه پېښه شوه، هغه دا چې حاطب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو او د اهل بدر څخه هم و، یوه ښځه د یو څه مال په مقابل کې مزدوره یا اجیره کړه او د دې په لاس یې یو لیک ورکړ چې دغه لیک به و قریشو ته رسوي. چې د هغه لیک په واسطه یې قریشو ته خبر ورکاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې پر تاسې حمله وکړي چې دې کار ته په اوسنۍ اصطلاح عسکري خیانت ویل کیږي او ښځې ته دا هم وویل چې پر عمومي لار نه بلکې پر کچه لار به ولاړه سي چې څوک نسی در خبر ښځې دغه لیک په خپلو کوڅیو یا د سر په وریښتانو کې کښېښاوه او د مکې مکرمې پر طرف رهي شوه. ښځې وکولای شوای چې پر کچه لار د مدینې منورې څخه ووځي او تر هغه پیره دارانو چې پر عمومي لارو ناست وه تېره شي او د مکې مکرمې پر طرف په بېغمه زړه سره رهي شوه. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د آسمانه څخه خبر راغلی چې حاطب رضی الله تعالی عنه دغسې کړي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحاب کرامو څخه دوه یا درې نفره راوغوښته چې په دغه عدد کې اختلاف دی. دغه نفر علی ابن ابي طالب، زبیر ابن العوام او مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین وه. او ورته ویې فرمایل، جبریل علیه السلام خبر راکړ چې حاطب ابن بلتعه د یوې ښځې په لاس پر فلانۍ لار و قریشو ته لیک لېږلی دی، لار یې هم ور وښوول چې یوه کچه لار وه، نو ویل وروضة خاخ ته چې د یو ځای نوم دی ژر رهي شئ او هغه ښځه د لیکه سره ماته راولئ. دغه نفر هم په ډېره چابکي لکه غشی پر هغه لار ور رهي شو. او واقعا یې ښځه پر هغه لار پیدا کړه او پسې ور ورسېده. نو دوی ورته ویل، ستا سره د قریشو لپاره یو لیک دی، هغه راکړه. ښځې ویل، زما سره لیک نشته. منکره شوه. د ښځې غوټه یې وشنل، شی یې نه کړ پیدا. بیا یې ورته وویل، ستا سره یو لیک دی، را ویې باسه. ښځه مطلق انکار کوي، وایي، زما سره لیک نشته. علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل په والله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خلاف نه دی ویل سوی او موږ ته هم هغه خلاف نه دی ویلی په والله یا به لیک راباسې یا دې لڅوو یعنې تلاشي دې کوو ښځه پوه شوه چې خبره ښکاره سوې ده او نه مې پرېږدي نو ویل مخان واړوئ او مه راته ګورئ. دوی هم مخان واړول، ښځې د سر وېښتان خلاص کړه، د ننه په ورېښتانو کې یې دغه لیک اېښی و، ځکه د هغه په ساتلو او پټولو کې یې ډېر کوښښ کاوه او لیک یې وعلي رضی الله تعالی عنه ته ورکړ. هغو خط او ښځه دواړه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حاضر کړه. لیک چې وکتل شو د حاطب ابن بلتعه د طرفه و قریشو ته لیکل شوی و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اراده یې خبرول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حاطب ابن بلتعه رضی الله تعالی عنه راوغوښتی. هغه راوستل شو. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هغه لیک ورښکاره کړ او ویل، یا حاطب! دغه څه شي دی؟ وروڼو! دغه لیک د مسلمانانو سره ښکاره او واضح حربي خیانت و. مګر حاطب رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله! ته پر ما تلوار مه کوه. په والله زه پر الله او رسول الله ایمان لرم. نه مرتد شوی یم او نه منافق یم، زه یو سړی وم چې په قریشو پورې مښتی وم، یعنې قریش نه یم بلکې د دوی حلیف وم، ټول مسلمانان په مکه مکرمه کې اهل او اقربا لري، خو هغه په خپل قوم کې دي او په هغو ساتل کېږي، مګر زما کورنۍ چې په مکه مکرمه کې ده، د ساتنې او حفاظت لپاره قوم او اقربا نه لري. نو ما دا خوښه وبلل چې د قريشو سره داسې يو احسان وکړم چې زما د دغه نيکۍ په سبب هغه زما کورنۍ راوساتي، مګر د حاطب رغضی الله تعالی عنه دغه فکر او دليل صحيح نه وه، دی غواړي چې خپل اهل او کورنۍ وساتي، نو و قريشو ته خبر ورکوي چې هغه د جنګ دپاره تيار او آماده شي او په مسلمانانو کې مرګ او وژنه وکړي، خپل اهل خلاصوي په مقابل کې مسلمانان په قتل رسوي دا ډیره لو خطا او غلطه سودا ده نو عمر رضی الله تعالی عنه تر پورته کړه ویل یا رسول الله اجازه راکه چې غاړه یې ور پریکم دا منافق سوی دی د خپل کورنۍ د ساتنې لپاره مسلمانان قرباني کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږده یا عمر فلعل الله اذ طلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم یعنی الله جل جلاله او اهل بدر ته بخښنه کړې ده او دوی ته فرمایلی دي هر څه چې مزړه غواړي هغه کوي ما تاسو ته بخښنه کړې ده که زه د هغو په تفصیل مشغوله شم، اصلي مقصد پاته کېږي، نو به په مختصر ډول و څو لږو شیانو ته اشاره وکړم. اول دا چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تائید په الهي وحیو سره کېدی چې خپل رب جل جلاله په دغه موضوع خبر کړ، او ده عليه الصلاة والسلام خپل اصحاب ولېږل چې ورسئ په فلانۍ منطقه کې ښځه ده او ليک ورسره دی. دا څوک وو چې رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يې د حاطب رغدی الله تعالی عنه او د دغه ښځې په موضوع خبر کړ؟ دا وحی وې نو دا معلومه شوه چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ټول کارونه تر پوهۍ او عبقریت د مخه د نبوت کارونه وه چې د الله جل جلاله د طرفه یې تائید او تاکید کېدی. دوهم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم. وحاطب رضی الله تعالی عنه ته دغه عتاب او سرزنش او بیا هغه آیاتونه چې د دغه موضوع په متعلق نازل شوه دا ټوله پر دې دلالت کوي چې یو مسلمان ته که څه هم په هر حالت کې چې وي دا نه ده روا او جائزه چې د الله جل جلاله د دشمنانو سره دوستي او محبت وکړي یا دا چې وهغو ته د ورورګلوۍ او کومک لاس ور وغځوي، سره د دې چې حاطب رضی الله تعالی عنه خپل عذر ووایه چې زه قریش نه یم او په مکه مکرمه کې داسې څوک نه لرم چې زما اهل او کورنۍ هلته راوساتي، پر دغه سربېره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ده د وژلو اجازه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه وغوښته. او ویل دا منافق سوی دی بلکه د قرآن مجید صریح آیاتونه نازل سوه چه مسلمانان یې امر کول چه ستاسې دوستي باید یوازې د الله جل جلاله دپاره وي د مسلمانانو ټول علاقات په هر حال کې باید د اسلام د دین سره د اخلاص پر اساس قائم او ولاړ وي که د مسلمان ټول کارونه د الله او اسلام د پاره نه وي نو ته څنګه د هغه مسلمان څخه دا امید او توقع کولای سې چې دی دې د الله جل جلاله په لار کې ځان، مال، خواهشات او غوښتنې قرباني کړي؟ او حال دا چې مسلمان د اسلام د پاره د دغه ټولو شیانو په قرباني کولو سره مکلف دی. خو بد بختانه نن ورځ او په اوسني عصر کې موږ په ډېرو انسانانو کې دغه حالت وینو چې خپل ځانونه مسلمانان بولي، د لمنځو لپاره مسجدو ته ځي، چې ورته ګورې خوله یې د اذکارو او اورادو د ویلو څخه یوه لحظه نه فارغه کېږي. د تسپو د دانو يې کړه ټکهاری وي، په مجلسو کې يې د انبياء عليهم السلام او اصحاب کرامو يا د اولياء الله او پيرانو قصې يوه په بله پسې وي، مګر پر دغه ټولو سربېره د خلقو سره د ده علاقات د قوميت، وطندارۍ، ژبې، د شخصي ګټو، د شهواتو او خواهشاتو پر اساس ولاړ وي. او په دې یې هیڅ پروا نه کیږي چې د دغه علاقاتو په لار کې حق په باطل سره خرڅوي؟ یا دا چې الهي دین یې د خپلو دنیوي خوار و خواهشاتو لپاره یو پوښ ګرځولی وي؟ دغه کسان هغه منافقان دي چې د دوی په سبب مسلمانان په قسم قسم تفرقو او ضعف اخته او مبتلا شوي دي. او دغه هغه کسان دي چې په هر وخت او هر زمان کې د دوی په مرسته او کومک د اسلام دښمنان د اسلام او مسلمانانو پر ضد راپورته کیږي او د مسلمانانو د تباهۍ او بربادۍ سبب ګرځي. دریم، دا د اهل بدر درجه ده چې دغه صحابي یې د هغه وژلو څخه خلاص کړ چې د منافق په نامه سره به وژل کیدلای. نو که د دغه صحابي سره هغه د بدر د اشتراک او ګډون درجه نه وای ورسره، د دغه عسکري خیانت په سبب به اعدام شوی وای. مګر څرنګه چې دی د اهل بدر څخه وو، د فضیلت او درجې خاوند وو، معاف کړه شو په دغه موضوع کې و موږ ته دغه لارښوونه ده، که د یوه صاحب الفضل یا یوه عالم څخه یو وخت یوه خطا پېښه شي، د هغه سره باید داسې معامله و نه شي لکه د نورو عامو خلقو سره چې کېږي. د هغه صاحب الفضل، فضیلت، درجه او مقام باید هېر نه شي. دغه درس و موږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راکوي او راکړي که یو شریف، یو محترم، یو عالم، یو کریم سړی په یوه غلطي کې ولویږي باید د نورو پر قسم معامله ورسره ونشي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه حاطب رضی الله تعالی عنه ګناه ورمعاف کړه او په دغه قسم سره الله جل جلاله قریش په بې خبرۍ کې پرېښوول او و جنګ ته د مسلمانانو د تیارۍ او آمادګۍ خبر و قریشو ته هیڅ و نه رسېدی. وروڼو! د هجرت د اتم کال د روژې د میاشتې لس ورځې تېرې شوې وې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې پر طرف حرکت وکړ. او پر مدینه منوره یې ابوذر الغفاري رضی الله تعالی عنه آمر پرېښاوه. اسلامي لښکر ډېر لږ لار تللی وو، ویې لیده چې دهاخوا یو لښکر رارهي دی، معلومات یې وکړ چې دغه څوک دي؟ هغه د بنو سلیم قبیله وه چې مسلمانان شوي دي او د مدینې منورې پر طرف وررهي دي. چی ټوله زر نفره او پر آسانو سپاره وه یو نفر هم پیاده پکښې نسته بلکه د اوښ سپور لا نه دی ورسره زر نفره د آس سپاره دي چی په عربی کې فارس ورته وایی او جمع یې فرسان دی ټوله هم په زغرو او اسلحه پټ دي دغه لښکر راغلی او مسلمانان شوي دي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر په خوشاله شو، ځکه د مسلمانانو ټول لښکر چې اووه زره پنځه سوه نفره دي، زر نفره د آس سپاره نه لري او دغه نوي مسلمانان چې رارهي دي زر نفره او ټول د آس سپاره دي، نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات په خوشاله شو. کوم وخت چې دوی راورسېده او د خپل اسلام اعلان یې وکړ، عیینه ابن حصن، هغه د غطفان رئیس خو هم د مسلمانانو د لښکر سره ملګری و، هغه خپه شو، ځکه قدر او عزت بنو سلیم ځینې یووړ، ده د ځان سره فکر واهه، که ما د غطفان څخه نفر راسره راوستلي وای، دغه شرف او عزت به زما وای. نو يې په بې معنا خبرو شروع وکړه، وايي دا هم فرسان دي؟ دا خلق په جنګ نه پوهېږي؟ د بني سليم مشر او رئيس پر راږغ کړه، ويل که دې خوښه وي سره معلومه بې کو، تر دښمن دمخه به اول ستا سره جنګ وکو. سبحان الله! دا هم مسلمانان هغه نور هم مسلمانان راغلي دي چي اسلام اعلان کړي او اوس په خپل مابين کي تضاد او لويي سره کوي څرنګه چي اصلا دوی جديد الاسلام وه هغه واقعي اسلام تر اوسه د دوی په زړو کي ځای نه و نيولی زړونه يې تر اوسه هغه د جاهليت په مريضي اخته وه نو د دوی په مابين کي بد ويل سره شروع سوه دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی، هغه علیه الصلوة والسلام راغلی او دوی یې د بد ویلو څخه منع کړه، ویې فرمایل، دغه خلق دې چپه خوله شي. مګر عیینه ابن حصن بیا هم خپه دی چې دا څنګه کار پېښ شو؟ څه وخت وروسته بله قبیله را رهیده او د مسلمانانو سره یو ځای شوه. اوس نو د دغه قبیلو په یو ځای کېدلو سره د مسلمانانو د لښکر شمېر او عدد لس زره نفره شو. خو عیینه ډېر خپه دی چې د ده قوم نشته او شرف یې د لاسه ووتی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله والله موږ نو خبر چې ستا د جنګ او وتلو نیت دی قسم په الله که موږ خبر وای موږ به هم د لشکره سره راغلی وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل صحیح ده خیر دې وي څه نه ده پېښه مګر د عیینه څخه شرف او عزت بل چا یوړی اوس نو عیینه د مسلمانانو سره په مات زړه رهي دی چې بیا به د ده کارونه د حنین یا د طائف په جنګ کې ووینو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر پر پنځه حصے تقسیم کړي مقدمه قلب مؤخره میمنه او میسره چې د لښکر مقدمه دوه سوه نفره د آس سپاره وه او تر ټول لښکر د مخه رهي وه چې د لښکر لپاره یې معلومات، رهنمايي او لارښوونه کول. د دغه مقدمې مشر او قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وو، خو په لښکر کې بې له مشرانو څخه د اصحاب کرامو بل څوک نه دي خبر چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قصد او اراده د کوم ځای ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړ چې د هوازن پر طرف حرکت وکړي. اوس نو ټول لښکر وايي چې هوازن ته ځو. خیر لښکر د هوازن پر طرف رهیدی څو نږدې و طائف ته ورسېده. مسلمانانو به د معلومات او استخباراتو دپاره و مخته نفر لېږل. چې هغو نفرو دا حال هم معلوم کړ چې هوازن واقعا هم ځانونه اماده کوي چې پر مسلمانانو حمله وکړي خو په خپله د هوازن قبیلې بیا هم شاوخوا نفر لېږل چې د مسلمانانو د حال معلومات ولري نو د مسلمانانو د لشکر د مقدمې نفرو چې قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وو د لرې یو نفر ولیدی چې رهي دی خالد رضی الله تعالی عنه نفر پسې ولېږل چې ورسئ دغه نفر راولئ. نفر پسې رهي شو، هغه سړی یې ونیو او را یې وست. خالد رضی الله تعالی عنه په خپله تحقیقات او معلومات ځینې کوي، ویل سړی یې د کوم ځای یې؟ هغه ویل د بني غفار یم، حال دا چې سړی د هوازن دی، درواغ یې وویل. ویل د بنی غفار یم، خالد رغضی الله تعالی عنه ته بیا د بنی غفار ټول ښاخونه ور معلوم وه نو ویل په بنی غفار کې د کومه ښاخه یا پښې څخه یې؟ سړی نور نه پوهیدی چې جواب ورکړي، خالد رغضی الله تعالی عنه ورته ویل د بنی غفار په کوم ځای کې اوسیږې؟ سړی بیا هم نه پوهیږي چې څه ووایي. خالد رضی الله تعالی عنه توره پر پورته کړه ویل درواغ خو دې معلوم شوه یا رښتیا ووایه یا دې وژنم. د کوم ځایه؟ سړي ویل د هوازن یم. خالد رضی الله تعالی عنه چې د سړي پر سر یې توره نیولې وه ویل د چه شي لپاره دلته راغلی وې؟ سړي ویل زه د هوازن زه د هوازن جاسوس یم و هغو ته مې خبرونه وروړل. نو یې نفر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروست، ویل یا رسول الله د هوازن جاسوس مو نیولی دی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور تحقیقات په خپله ځني کوي. ویل هوازن څه کول؟ سړي ویل ستا د جنګ د پاره یې ځانونه تیارول او آماده کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمايل، چا د دغه کار دپاره تشويق کړه او د دې کار مشر څوک دی؟ سړي ويل، مالک ابن عوف، وروڼو! دغه مالک ابن عوف د حنين په غزا کې مهم شخص او سړی دی، په ياد يې ولرئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه جنګ د پاره د دوی د آمادګۍ او ترتیباتو مفصل معلومات ځینې کوي نو یې وفرمایل چې سعد او هلال څه کول چې دغه دوه نفره هم د حوازن د مشرانو څخه وه جاسوس ویل هغو د مالک ابن عوف غوښتنه نه کړه قبوله بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې دغه جاسوس بندي کړي دلته چې مسلمانان په دغه حال خبر شوه چې د هوازن جاسوس یې نیولی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تحقیقات ځنې وکړه او بیا یې بندي کړي نو د مسلمانانو ښه یقین سو چې زموږ جنگ د هوازن سره دی ولی که د هوازن سره جنگ نه وای دغه جاسوس به اله کړی وای دغه جاسوس ته امان هم ورکي او بندي کوي نو یقینا زموږ جنگ د هوازن سره دی مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دې د پاره چې دغه مسئله ښه ترا نا معلومه شي چې جنګ د چا سره دی د دغه جاسوس په بندي کولو امر وکړ. اوس چې د مسلمانانو لښکر ښه د حوازن و طرف ته ور نږدې شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړ چې مخ پر مکه مکرمه را وګرځوئ. اوس خلق په حيرت کې شوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظر ولې تغير وکړ، خلق نه پوهېږي چې مقصد څه او کوم ځای دی، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه کوښښ و چې حال پټ پاتې شي. د مخه خو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لښکر پر پنځو حصو وېشلی وو، اوس چې مخ پر مکه مکرمه رهي شوه، دلته یې بیا هره حصه و قبیلو ته ووېشل. د لښکر په هره حصه کې یې هغه خپله یوه قبیله سره یو ځای کړه. د دې تقسیم څخه بیا مقصد دا وو چې د هرې قبیلې خلق یو د بله سره پیژني نو یو د بل د شرمه نه تښتي ځکه هره قبیله چې سره یو ځای وي د بدنامۍ د بیرې نه تښتي ولې که وتښتي وهغې قبیلې ته بدنامي پیښیږي چې دا نو د لښکر دوهم تقسیم وو کم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې شوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل دریم تقسیم وکړ هغه مقدمه چې دوه سوه نفره وه هغه یې زر نفره کړه چې ټول د آس سپاره او د بني سلیم قبیله وه. هغه چې د مدینې منورې پر لار زر نفره د آسانو سپاره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره یو ځای شوه. دغه قبیله یې د لښکر مقدمه وګرځول او قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و او د هغه نورو حصو قومندانان زبیر ابن العوام، ابو عبیده، عامر ابن الجراح، سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین وه چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ډله مهاجرین او انصار وه اوس نو د مسلمانانو لښکر ومکې مکرمې ته نږدې شو خو د مکې مکرمې اوسېدونکي او قريش په هېڅ نه دي خبر حال دا چې د مسلمانانو د لښکر او د مکې مکرمې په مابين کې ډېره لږ لار پاته ده په دغه وخت کې د مکې مکرمې څخه يو سړی د خپلې کورنۍ سره د هجرت په نيت راووتی غواړي چې مدينې منورې ته مهاجر ولاړ شي او په هیڅ حال نه دی خبر چې د مسلمانانو نو لښکر دلته نږدې راغلی دی چې دغه مهاجر عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا و مسلمان شوی دی او په زړه کې اسلام ځای نیولی دی اوس غواړي چې هجرت وکړي یو څه لار چې ولاړی که ګورې د مسلمانانو لښکر په مخه ورغلی، لښکر ته ورداخل شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، په شهادتینو یې اقرار وکړ، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات په خوشاله شو او عباس رضی الله تعالی عنه هغه هغه اخري مهاجر دی، پس له عباس رضی الله تعالی عنه څخه بیا بل چا د مکې مکرمې څخه هجرت نه دی کړی، ځکه د ده تر هجرت وروسته مکه مکرمه فتح شوه او د مکې مکرمې تر فتحې وروسته بیا د مکې مکرمې څخه هجرت نشته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا هجرت بعد الفتح یعنی د مکه مکرمه تر فتح ورسته نو بیا د مکه مکرمه څخه هجرت نسته البته د نورو کفري ملکو څخه د هغه خپل شرایطو سره برابر هجرت سته او اجر هم لري نو عباس رضی الله تعالی عنه هغه آخري نفر دی چې هجرت یې وکړ او د الله جل جلاله اراده وه چې دی رضی الله تعالی عنه هم د هجرت په صفت مکرم او مشرف کړي او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څه نور هم مکه مکرمه ته ورنږدې شو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی ابو سفیان ابن الحارث او د عمه زوی یې عبدالله ابن ابي امیه و لښکر ته ورغله، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه مخ واړاوه، ځکه دغه دوو نفرو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډېر آزار ورکړی و او په اشعارو کې یې د ده علیه الصلوة والسلام ډېر ذم ویلی و، چې دغه بیا په خپله ډېره اوږده قصه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د لښکر سره مخ پر مکه مکرمه ور رهیدی او دا خو درته معلومه ده چې میاشت د روژې ده نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د لښکر روژه هم ده څو وکدید ته ورسېده کدید یو اوبه وې چې د عصفان او قدید په مابین کې وې، دلته رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او خلقو روژې ماتې کړې او د دغه ځای څخه یې بیا حرکت وکړ څو د شپې یې په وادي فاطمه کې واړول چې مر الظهران ورته ویل کیده. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول لشکر امر کوي چې اورونه بل کړي لس زره نفره لشکر دی نو تقریبا لس زره ځای اورونه بل سوه په دغه شپه د پیردارانو مشرتوب د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر غاړه وو د مسلمانانو لشکر دلته پرېږده چې اورونه بلوي عباس رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو په لښکر کې دی فکر وهي او د ځانه سره وايي، که دغه لښکر په زور او جنګ مکې مکرمې ته داخل شي، قریش ټوله تباه کېږي. د قریشو یو نفر هم ژوندی نه پاته کېږي، ځکه د قریشو شمېر اصلاً هم لږ دی. هو! دوی د عربو اشراف او مشران وه، خو عدد یې لږ و. محترمو وروڼو! څرنګه چې فتح پای ته ورسېده نو د مکې مکرمې د فتحې پاته واقعات او حادثات به په راتلونکې دو دېرشمه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین والسلام علیکم